دا سه نیات چې مقارنه تل الادا چې اب بالکل په وسط وي متصل به وي د ورکول سره او مقارنه لعزل مقدار واجب یا به مقارن وي د نیات متصل به وي لګبول به وي د ګوشول د مقدار واجب سره د جدا کول د زکوت چې مقدار واجب د خپل مول نه ا سره به دنیات لګولوي یعنی زکوت چې سره یو بوسي نیات په د زکوت کو ځکه چې عبادت ته او عبادت څه کنه هر عبادت چې خو نیات شرط ده کلمیز وي کارجا وي کا ځکه نه نیت خو ته شرط ده خدا نیت ته زکوت به ته کلا کې وی چې کلا چې زکوت چاته فقیر ته ورکوي کنه پاوا شبه تو دا نیات چې دا زکوت په خیال باندې زکوت کا پیسې ورکوم زکوت په طریقه باندې پیسې ورکوم پاوا شبه دا نیات بدی وی ولا جز اداء الزکات الا بنیت مقارنه لدا نرو کې جوړ کول د زکوت مگر پنیات سره چانیات متصل بي وي د ادا سره لګوله به وي د ادا سره د ورکولې سره چې کله فقیر ته پیسې ورکوي زکوت ورکوي په دا ټیم شي به د زکوت ته نیات وي او نیات مې پرندره ده چې نیات ته د زړه اراده ته ویل شي په خلو باندې ویل نه دی وته ضروري کنه چې دا زکوت وخلا دا به په زکوت ته ورکړي په خلو باندې بیان ځکه چې خپل ور نه شي کنه هغه په دې باندې شرمېږي کنه چې دا هغه مو ته زکوت ورکوي کنه سبو ته خو بیا بیا سره پیغریا کنه چې مو په زکوت ستر شوی زکوت نه مې درکول کنه یې نه ډارېږي ا د ي وجه نه رشته دار ته به کنه زکوت نوم نه وته وخله بلکې ته خنوم بدلوا کنه نو چې کله سبات تر کو چې خرچا در کو کنه تخفا چې در کو هدیا چې در کو کنه چې هغه ته چې هار نه ته هترې کنه چې سرمېږي نه په دې وخصله باندې ولا يجوز اداء زکات الا بنيه مقارنه لها نسي كي اداء زکات مگر پنيت سرا چنيت په مقارن وي دا ادا سرا متصل بي دور کول سرا او په خلو باندې کنه زکوت نو متو خستل دا نه شرط دي او دا غنن سبب خو کنه رغانه دي نن سبب خو اصلي کنه غاون چې سیر دا کا فقير ويا کنه هغه په دې باندې چې رټ غاس نه وي چې ګدګر غوندي وي شا کنه سړی په دې باندې خپکیږي کنه بیا ورکولې په واشه کا د کوته نیات نه ویا کنه اځي کلا به شته لا به شته شي اند کنه خو پټه دې کنه ورته پیسې دې ورکړې دا نو زکوت نیات نو پر شي کنه چې دا زکوت ورکوم بیا کافی دا غ مخ نیات ته چې په کیر شي پیسې ګوشولې آ کافی دا یا چې مقرن وي د اصل د مقدار واجب سره د نیات لأن لأن زکات عبادت زکوت عبادت ته و هر عبادت آ کنه نیت ته شرط وي فکان من شرط نیت و نه شرط د کوت نه نیت خوشوله والاصل فی الاقتران اصل په دې شي اقتران دا چې کله کنه زکوت وبو سي چې نیت ته پام مقابل وي همیش مخته نیت ته کفی کړلو چې کله کنه په کیر شي سوب کې په دې کور شي سوب کې وا زکوت تر بیلوي پاګه ټیم چې زکوت دې پر ادا کښیر دې باسه اگر کو کې پټیم شي کا زکوت نیت نیویا الا ان الدفع يتفرق لكن دا دو چې د زکوت ورکول دغه په ټاکې ټاکې وي په ټاک نه وي رجب میاشت وي که نه چې پیسې وې ته ګوشي کوه که نه دا په لکۍ منده سته شوې دا په لکۍ منده سته شوې که نه په یوه ټاک باندې نه ورکوي که نه او په هر دفعه باندې بیا غنیات کړل دا شي ګرور ونه دي بفوقت فيها بوجودها حالة الغزل اکتفا وشله په وجود د نیت باندې په حالت کې ګوشولې شي چې کله په سر ګوشوي هغه که چې نیت موجود وي بعد دا کافي دا ورکو کې پټم شي کني بیا تیسیرن د اصل سہولیت ته پره ځکه چې هر پار ټیم باندې د کوت نیت ته کړل کړه ساي مصروف وي کنه په دا ټیم کنه خیال نه وي کنه په بل مجلس لګیا وي کنه هغه ساي وته مدرسه ولا وته ودرې چې جی صاحب کنه مې خپل کوي مدرسه ولا بیا خیال په پیسې ورکو کنه دا ټیک ته ځکه چې نیت مخته موجود شو دا پیسې زکوت دې پر وته یې شوې دا چې مثال دا کا تقدیم نیت تسو مله کا تقدیم نیت پر راشه رضا خو دې 14 نه شریک کړي 14 ته خو فکس سټ نو می ته نو چې 14 کې چې پاتې نیت وکنه پاګه ټیم چې نیت ګورون دا په دې هیبه ټیم دا دی وجه نه کنه ا دې شپه ولا نیت کفی دا چې شپه نه تو نیت کړي چې سبوت وکنه زری رانسه لکه تقدیم نیت پر راشه ومن تصدق بجميع ماله دا مطلب چې ورس یې نیت نه کفي کې چې اورې فقیر ته ورکې په بل نوم باندې په بل یاد باندې کنه اخریات په نام دې ورکړل یا دې هبه په نیت ورکړل ته په نیت ورکړل کنه فقیر ته به ورس یې نیت پسې کې چې هغه په ځکو ته دی وی دا نیت نه صحیح کېږي کنه ورکو کې په ټیم شان نیت نه و مخدان نیت نه و کنه ایس فقیر ته چې کله دن لوړې ایس ځکو ته نیت پسې کې یز به زه کوت کنه نه صحیح کېږي البته که یا یې لګولې نه وي د پیسې د پلوش هغه سوې لګولې نه وي خرڅ کړې نه وي کنه به د اوس یې نیت پسې وشنولو کنه بیا هغه نیت بیا کافي کېږي کنه چې فقیر لګولې نه وي ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي زكاتا سكاتا فرضها چاچه خريات كلو طول مار طول نصاب كنا خريات كلو دلا پنم وير كلو ټول مولنا سروشته ماري پی پشه زکوتو وا په دې دوه سوري پیشه کنه د ټوله کنه پنځري پی جوړېدل کنه پسلې شه دوی نیمه پی زکوتا د پنځري پی خو یو جز ده د سروشته وا جز ده کنه دې کنه واجب یو جز دې کنه فکان متعین فيه نه هغه واجب خپل ټکلا ده په دې کې شه په دې کې ټول نصاب خپل متکنه مقرر ده ا ت و س ا د و ا س و ر ي پ ي د ي كل پ ت ر ش و د ا ف د ا غ ا ش ي د ا پ ن ز ر ي پ ي د ا ت و ن د ي ك ن ا د ا ز ك و ت ش و ل ه پ كل پ ت ر ش و ن س ا ب د ك ن د ا د ي ز ك و ت و د ك ن ا د ا چ ا ل ي س و ر ي پ ي و ج پ د ش ي و ج و ت ا ك ن ا ا م ت ا ي ن د خ ب ل ا پ ش ي خلي د م ر ا و ك ا چ د ا ن ي ت ك ن ا چ خو د خ و ا ي د پ ر و ي د ا د ا ر ي ت و ك ا چ ا ل ا د پ ر ا ز ك و ت ش و د ا ن ت ن د ي ك ن ا چې د خوای دی پره زکوت وخلا دا زکوت وخلا کنه و دا زکوت خو متعین دا خو بلا ملیم دا چې زکوت خو د پندری پیدا کنه خلی خو چې دا شي چې دا کنه د الله دی پره دی نه را تعین ته ضرورت نشته تعین خپل اشتا فکان متعین فيه نه هغه واجب ا پندری پی هغه خپل متعین دی پشه فلا حاجت له تعین تعین حاجت نشته صرف نفس کنه هغه فی سبیل الله تنیا ته چې الله زړه پرور کا تصدق خدا د خی په نوم دی ورکه کړه چې دا الله په نوم دی وخلا نه خپل سره بیا لکه چې پدا شي ځکه نه پنځه کم دوا سو روپی دا د هغه الله په نوم دی چې پدا نه پلی دی و دا پنځه روپی کنه هغه الله په نوم دی چې هغه فرض دی کنه از کوت تا تعین ته حاجات نشته لکه پر رمضان شي کنه رمضان شي چې میږي رضا نشي بیا خلی د رژې ضرورت ته چې د رژې نه یو چې سبو ته رژان سره تعین تعین خپل شو د ځکه چې رمضان میاشتو په داسې شریعت پر متکه چې په داسې کې رژاوی بي فضیل رژاوی بل رژاوی نه پېښه کنه خلی د نفس رژې ته ضرورت ته چې د رژې نیت کا کنه او تعین ان شرط چې کنه نو ما په دې چې رمضان رژان سره نو مې خپل جواب ته خو خلی چې تو طرف نه رژا کنه ارونی ولا شي دارنګ په نصاب شي چې کیما زکوتا خالي خو چې د الله د رضا او د ابتها کنه د وجلا د پروي نه را بیا کنه دا فرق چې دا زو کوت دي او دا نه پلي دي دې کې فرق حاجات نشته زو کوت ول خپل مالی مې جواب دي هغه نه کو تصدق نه ته کو د الله د پره ولو ادى بعض نصابه سکتا زکات المعدى او کچېره ویلې کو زنا نصاب سکت سمن زکات د ورکړی شوی دوه سوه روپۍ د ده سره نصاب موجود ده په داسې پنځه روپۍ زکوت ته د ده نیم نصاب د خدای په نوم باندې ورکړو څه روپۍ د الله په نوم باندې ورکړې زکوت په ده باندې دوه سوه هغسې پوته ده په دې بکي سل شي که نه نیم زکوت پسې لوړلو که نه وایي چې سکتا زکات المعده اذن سکت سو زکوت ته ورکړی شوی چې سمره پیسې ور دي په داسې چې سمره زکوت کې دوه هغه نه خلوص شو زکوت په سلوړ یې و دا ان محمد رحمه الله ا محمد صاحب په نومونه کنه لان الواجب شائع في الكل ځکه چې زکوت نو چې واجب دا هغه رنګ د په ټول نصاب شه هغه رنګ د په ټول نصاب شه دوا سواری پی دی په دې شي پندري پی زکوت تا سلوشته مری پی زکوت تا کنه او پاری پی نوم نشه کړ چې هغه پندري پی زکوت نه دا وری پی دی کنه ا بالکل شایع دي کنه یعنی په هر ری پیشه سلوشتمه حصہ د کوتو دو په هر ری پیشه نه په دغه شي چې د سلری پی کنه دا د فقیر ته ورکړي د الله په نوم مو دي د کوتو په نیت نه د الله په نوم دی ورکړي کنه په هر ری پیشه خو سلوشتمه حصہ د کوتو وا په هغه د کوتو په شروع لري کنه نیم زکوت یې لوړ پشه ان خلاص تا وایند به سپرحم الله لا یسکتو ابو سره په دې کنه هغه زکوت نه نه خلاصېږي زکوت په دې بکینی مشوي ته پوت ده کنه لأن البعض غير متعين ځکه چې دا بعض لا متعين نه دي ا پندري په زکوت دا پته نشته چې په هغه سره شوی چې ورکړي دي کنه کپاوې سره شته چې پوت دا پته نشته دا احتمال شته چې پندري په زکوت په هغه سره شلوړ وي ټول زکوت نه خلاص وي به خلاف نه ولې په خلاف ته ولنه چې ټول د کو نصاب ورکې کنه پاشه و چې ټول نصاب ورکې زکوت کا پاګه سره شي وی کا پاګه سره شي وی کنه تو سره زکو انسان نه پته شو زکوت په شلور د په یقین سره نه خلاص یې ولو عالم بالثواب اګه چې تعالی په خبر ده مثلا چې تو کړه هره ملوي کنه باب صدقه سوای مه دا باب د بیان د زکوت د زناور شي صدقه زکوتو دې کنه سریندا د نور شي سراوین کې د نور شي زکوتو مول درې قسم شو په دې سره ویل کنه یو نقدای دي سردار سپینزار یې اپ زې په نرسه پورې پی ویلوړې دي کنه ځکه چې دا کنه تجارت ته پر دي دا مالي نمی دا تجارت ته پر خای پی دوکې تجارت ته پر دي او بل عروض تجارت تجارت سامان چې تو تجارت په نیاد باندې کړه وی او په دې نیاد باندې ته هغه ویلوړ وی چې دا خرڅوم دا هغه باندې میده ځکه چې تو تجارت نیاد ته کړه دا کړه اعداد د تجارت ته تجارت کړه سبب دا لې ماده پره او بل سوایم سرنداز نه ورسکه چې په بدیا باندې سریږي په داسې د کوتا ځکه چې دا کنه په داسې اسامت ته سایمادي ا دې درې نه ملوا پندې راکنه شایش زکوت نشته ده په دا درې قسمه ملک زکوت ده ځکه چې دا مال نه میاد یا په اسامت ته یا په تجارت ته خلقتن یا تجارت ته کړې په ادا د عبادت سره نو تاسو ورپو د کېږي چې دا درې قسمه مول ده زکوت ولا خو سر راس پینځار دي عروض تجارت دي سوایم دي کنه هدې ملاوا سمې زکوت تر مخته کړو هغه سره دار و دې سکه تجارت ولا زکوت یا په سټ کړو دا غش نقصان نقطه ده بل دا چې په سوی به شي سوی هم درې قسمه دي ایشه دي که نه او هو مشه دي که نه او زم ایشه دي سوی هم چې د کوته پښې هغه دا درې قسمه ځناور دي په دا شي که نه ایشه بیان اول یو اول کو نه دا په ټوله که نه ا ذ ا ك ت ب أ م و ا ل ش ي س و ا ي م ا ذ ا ك ت م ش د ك ر ك و ل أ ب ي ا ب أ س و ا م ش ي د ي ش ذ ا ك ت م ش ك ر ك ب د ي غ ش ت ن ك ت ا د و د ا ب ي ل ك ك ن أ و ل و ر ب ي ن ب ي وياي ج ك ن ا امش فقها متخنف مفقها د امام محمد صاحب اتباع کو امام محمد صاحب په خپل کتابه ش اول اول چې کله تفصیل راوړوي کنه بیا صدقه سوایم د عروض تجارت ونقدین سکل زکوت وسه بنوي او د سوایم زکوت اول اول بنوي متخنف فقها ټول د امام محمد صاحب د کتابه و د تصنیفات اتباع کو هغه بیا په سوای مشوال دی شی بیان کړه دا بیا د بکرې بیان کړه دا بیا د کنه غنم بیان کړه دا امام محمد صلی الله علیه وسلم کړی دی هغه د نبی اسلام د کنه فرامین اتباع کړی دو نبی سم چې کیم کاغذ لیکلی وی عاملین ته ابو بکر صدیق صاحب ته یا کنه بل عامل ته کنه اته چې کیم کاغذ لیکلی و د تفصیلی وت لیکو زکوته ولا اواله ور به کنه اسوای مې بیان ته مخته و په سوي مشابه دي شي بيان وو کنه د بکرې بيان وو د غنم هوا ا د سرې درې د تجارت ولا کنه بيان به اوسه په ذکر کړو امام محمد صاحب د نبی سم د کغه د اتباع کړو او متخنین به ذکر امام هم د کتابه اتباع کو کنه په نبی سم اول سوي زکات زکات چې زازو کوتینا په عربي شوی او پاغه واشه د عربه هغه ډیر زیوت مول کنه هغه د سوي وی کنه تجارت تر کنه یا نقدین هغه اجی کا کم وی ا دې زیات کاروبار په سوي مکنه په یشه باندې وکنه په بکرې باندې او په رمې باندې وکنه بیا الاهم فلهم باندې کنه اول عام مسله مشکوله چې خلک ته بیګه ضرورت ډیر پښې دو باب صدقه ته سوای مې دوته صدقه را زکوت مراده خیرات نه مراده سویم جنو سیما دو سردین کې نو سا سیما منا بیروشي دا باب د بیان د زکوت ده سره دین کې زناورې شي فصل فعل ابل لا فصل اب بیان دی زکوته دی یشي شي ابل اسم جنس ده جمع نه دو اسم جنس ده یو تاویل شي شتا دوی تاویل شي ډېر تاویل شي مذکر تاویل شي مؤنث تاویل شي کنه که مذکر وي که مؤنث ابل خاص نه مذکر دی پر جمل ټکه سم لري و خاص کر مؤنث دی پر نقای سم لري جمع نو کرسي کنه او ټول دا حکم یا په پینځه نه کام یې کنه به پښ زکوت نشته د هر مول پر شریعت نصاب مقرر کړل ده کنه او دا که یو کنه یو شدو چې کنه په دغه زکوت خلاف جنس ده زکوت هغه مول زکوت هغه شي دی چې زکوت نه بوسي هغه پسوي نه بوسي هغه شنه دو هغه شرط ده کنه زکوت په خلاف جنس په شوتل شي بدنه بعد سلویر معاف دي کنه ځکه چې شپېړ باندې چې ورځو ته کنه شپېړ کنه شپېړ تا کنه بیا خو 156 جوړیږي نه 125 سره سره کنه 145 سره دې په پینځه یو څو به هکې وې کنه چې پینځه ورځو ته شو 150 شو کنه بدرې هکې شو هکې نه صاحب رغلو بیا وې ته صاحب نشه کنه دې ته استناف ثانی په پینځه باندې پسو یعنی 155 او درې هکې چې کله په دوی سره باندې کیسه بیا وړي بیا وي تصار نه شکن استناب ته د دریا مورې ده که نه هو څرنګه به ولو که نه هغه نه مونږ استناب وو چې هغه سپېشل چلې دو او هغه نه استناب وو چې دې کنه ونی مشنه چلې دو چې نه د استناب څه نه ونه وته سار نه شکره په پینځه باندې پسې اړه وا او په پینځه وشته باندې به ته مخاص کا په چت باندې به تلابون کا په چلې باندې حکاو دي تا وکنه 150 نه چې څنګه یې سب درې وکړه پاتره ته ول شکره پشه 150 150 نه کولینه یوا جینګه کنه چې کول په تیر وي بنت لیر ته ویل شي محال منا نن کې ته ویل شي کنه محال ما چې اجیګه چې اصله کنه چې بیر یې نګیږي کنه دا بنت محال ده دو تا کنه میر بیا په بلا پسې خامله شوې دو کنه یې ګډه بیا جوړه شوې دو ځکه دا بنت محال به دي پر لګولا وی حکایت د کبیله کې چې دا د کبیله دوی چې په دې باندې کاته و چې ولا شي سورلی په شری شي تر شپې تیرا سه فائدہ کړ احد وسیتنا چې کړ 61 شي یو باندې شپې شي ففي اجازه به په دې شي جزاء ده دا که ستر نه ستر زنوار دا چې په یشه شي کړ په کوته شي ورکول شي جزاء ویلا تی تعرف فی الحالت چې پنځم کول کنه پر لګیاوی پنځم کول شي کنه نه نوتی وی په دې نستر یې شپه زکو ته ستاسو نوارو څه پیښه په زکو ته شه ایشه به چې خپل مینوي اول چې په دوشي بیا فصیل دی وی کنه هر به تفصیل وته ویل شي چې کول په تیر شي بیا کنه بیا بنت مخاز نه لبلی چې دوا په تیر شي کنه بیا بنت لبونی بلی بیا کنه حکاب دی بیا جزعا به دي بیا چې وطن کول پر شری شي بیا کنه نو به بدل شي بازل اته بازل به تبي اس به کنه په کول به لیکل بازل عام بازل عامین دې دوی کول شنه درې کول شنه سلویر کول شنه کنه هلی به کول سره بدل کنه ای به نو مې سره وخله فاذا كانت الى 75 75 رسله فاذا كانت 76 چې کړه چې هتر شي په بوند اویا شي ففيها بنت علبن او په اکسپرت کې چې به درې پسنه وي وفي العشرين او په شل شي چې شپږ د سلوه چوکو نه کسجاري شوه کنه به اربع شيان څلور پسنه دي وفي خمس وعشرين او په اکسپنتالي شي بنت محاز الا کنه یو بنت محاز ده او په شي دوی په شي کې دي الا 150 تر 150 رسه چې کله 150 شي به تربو نه پښره ولو کنه فيكون في اثرات شي کاګن به درې شي کې شوه الى مئتين تر دوي سوي رسي ثم تصل فريضه بيا بكرم فريضه دي تسرنا كيدي ابدا هميشه دي پرداني لکه سرنګ چې سرنا کدا پیږي پنځه سره چې پاسه کنا اي اوني مشل نبي بعد المئات الخمسين ا دې اوني مشل بعد چې کیم پنځه سره کنا کیمي سوب چره دو په پنځه سره په پنځه سره مې ته مخاده او په چت باندې من طلبون ده کنه به به حکیم نه حکمان به سي حکام به پسې تیږي وعده نه امیر دلیل چې انو اسم کتبا فی آخر ذالک نبی اسم ادې کا حد په اخر شي لیکلی وی فی کتاب عمر ابن حزم په فرمان د عمر ابن حزم شي چې کیم کا دا ولی وو عامل وو اے په کار شي په اخر شي لیکلی وی کنه چې فما کان کنه من ذالک ټیک تو کنه سرویس په سار بن طلبون په دې په سار باندې حکا خو چې په دې نه کیم کامی بیا په پیزه باندې پسدا دا ټول شته په شي کنه فما كان كلمه ذلك اشكيم بدنا كامي بیا په هرې پېزې په سر باندې پسا یې کنه درکوه نه فتو مې به زیاتې عمل به کېږي په زیادت باندې کنه اکاد باندې به مکه چې پاشه زیته یې بیان شته پښې کنه پر البته یې کنه چې پاشه کنه نفي دو والبخت والعراب سوان او بختیش و عربیش دغه یو برابر دي دا دې شونه قسمینه دي بختیش هغه علامه دا چې هغه ډېری دوه وی کنه هو جنس یو ده کنه په کما شي فرق کې زکوته په نصاب شي فرق نه اچوي کنه نصاب شاو په وظیفه شي کنه هغه نصاب ده چې کوم نصاب دی عربي ده کنه وغايه زکوت ته چې کوم کنه زکوت په نصاب شي ده لان مطلق الاسم يتناول ما ځکه چې مطلق نوم د ایبل دوړې ته شامل ده کنه هغه ایبل بل شي او ایبل بل شي والله عالم بالصواب بس